دی طرف ته دا تمام د دې بحر احمر نه مصر او مصر نه بلکې تمام افریقا ده سودان مصر حبشه دا ملکونه دی طرف ته دي نو باه احمر نه دی غاړه دا افریقی مالک دی دنه دا جزیرتو نمای عرب دی او خلیج فارس نه غاړه ایران فارس دا ممالک دی دی جزیرة العرب نه بره چې لاړ شي مخامخ خشکی شام فلسطین دی او دغه طرف مو خوله او دا بهیر روم بیا دا شکل تقریبا دا سخکارې د لکه یو د دې بهیر قلزم یا احمر برا دا سي دو شاخونه دي وې دا دا سي دا وی په شکل کې ښکاری دا د موسی علی السلام د واقع تعلق دې زې سره ده د شاخته د دې بهیره احمر او قلزم دا شاخ دې ته خلیج سویز وای او دې یو ته خلیج عقبه وای دوس موسی علیہ السلام واقع تراش دام دې دل تخکاری وګوره ومغه بهیره احمر او قلزم دا شا خلیج سویز او دا خلیج عقبه دا اوس د موسی علی السلام واقعا ده ومغه بخیر احمر د اعلان ده د دوی شکل کې دو شاخه تلی دی یو دا او یو دا خلیجی سویز دا دی دیوی شکل کې د منس کې د زیتا صحرای سینا وای دا میدانی تیه او وغیرہ یتیهون فی الارض ادا صحرا ده هو دې کې دلتا کوهی تور ده مصر دا ده دایری یو علاقه د مصر ده سمندر نه دی غاړه دا مصر او اغاړه دا صحرای سینا ده دا خلیج عقبه ده د سره مدینو شعیب علی السلام واقع کی مونږ ویلو او دا تمام جزیره العرب ده نو خلیجی عقبه نه دی غاړه دا خل هغه ده بلکې تمام احمر ده جزیره العرب دیوی دی منس کې دا صحرا سینا دا سمندر شاخ دا خلیجی سویز او دا افریقا ده نو دا پکې مصر ده دا کرښه چې ښکاري دا په مصر کې دننه تیر شوی دریاب چې هغه ته دریای نیل وای دا دریای نیل دا دریای نیل بیا دو شاخه شوی دی داسې داسې دا بره بهیر احمر ته غورځېدلی دی دا سمندر عیسی دا بهیر احمر لود علیہ السلام واقع کې ویلیو دا طرف شام او فلسطین دی دا د سمندر ټوکړه دا بحر میت او مردارو پرونم ویلیو د لود علیہ السلام قوم چې کمزه آباد موسی علیہ السلام واقع کې اوس یو سو خبره دلتا منفس دا زید دا دارالخلافه واغه وخت کې فرعون چې کم زیناس دارالحکومت منفس موسی علیہ السلام چې کله او دا قوم د بنی اسرائیل او د فرعون جبر ظلم د تنگ شو انتها ته ورسېدل نو حکم د هجرت وشو بنی اسرائیل په دې مختلف مصر علاقو کې یو ځای بل ځای آبادو دوی ته حکم شوه نو د شپې شپې د دوی اراده داوا چې دیبا په دې خوشکې باندې شام ته ځي دا شام علاقه ده د دې زوړ کلی وطن ابایی په دې لار به دوی د مصر نتلل داسې شام ته خوشکې باندې خو دې چې کله د شپې وتل د دې علاقو نه نو داسې راغلي دي د سمندر غاړې ته او د سمندر په غاړه غاړه خوشکې باندې روانو دی ودا سي وتل په دې خوشکې شام طرف وګدلار وا پیادل روان دي فرعونانو ته سحر پته لګېدلې د نای ورپسې شوی دی په سر فوج دی ای سره لخکری دی سوارلې دی ور سره اسونه دی او خان دی ای ورپسې شوی اشراق ټیم کې دوی د سمندر سره روان دي اراده خدا سره په دې غاړه بزي دا زیدا منز دې ځای کې فرعونیان را رسیدلی دي نو د الله په حکم الله ورته وي امسا په دریاب وه سمندر باندې الله وته سمندر کې لار جوړ کړی دا په داسې اوګده تیرې دو سره فرعون نه بچ کېدو لپاره وړي دي داسې دا په سمندر وړي دي او سمندر کم سلمندر خلیجی سویز په دې وړې دل دی غاړه دا صحرا ده سینا میدانی تی هم پکې ده د ځکه وړي دي فرعونیان چې منستشوی دي د سمندر ته الله غر کړی دی او په الله راوستي اصل زید اوړېدو دا خلیجی سویز بعض اوقات خیال نی یا جغرافیه باندې نظر نی نو تقریر کې چرتا بیان کې درس کې وای فرعونیان وای دریای نیل کې غرق شو یا چې د نو موسی علی السلام دریای نیل باندې وړي هغه د نیل باندې سکي اخو یو دریاب ده سین ده سین او دغه دریاب د مصر منس کې وته ده بل دا دا چې دریابم دریای نیل داسې د غټ نهر عمر ده غټ نهر چی نو دا قرین قیاس نه دا د عقل کې ناراضي چې یو غټ فوج لخر په نهر او غټ نهر کې څنګه ډوب شي نو بهرحال دا صحیح خبره نه ده اصل دا د سمندر حصہ ده بل دا د چایي صحرا ته تللی دي نو صحرا د نیل نه پس نه د نیل نه اغاړه دی غاړه خو شهر ده تمام آبادی ده صحرای سینا اصل د سمندر نه غاړه دا ځای ده نو دا په سمندر وړي دي خدا دا چې د مفسرین قدیم یا جدید چې کم سمندر یاد کړی دی نه نوم دا بحر احمر غسلی یا څو کوئی بحر قلزم نو صحیح خبره ده خو د بحر قلزم او د بحر احمر دا یو شاخ خلیجی سویز په دی باندې دوی وړي دي صحرا ته خواتلی دي دا اصل کې یو خبره شوه د موسی علی السلام د اوړېدو د فرعونانو د غر کېدو یو خبره ده دویمه خبره موسی علی السلام چې کله مور سره یې خطر شوا چې فرعونیان اون وجنی نو د بچاو د پاره دریاب کې چولې واغه دا دریې نیل دی ځکه دا قرین قیاس ته شهر دی آبادی ده بس دا و چې بچی را لمړکې چرته بس سو خو به ونیسی نو دی چرته آباد دی منفس هغه ده دلته چرته لري آباد دی دریاب کې صندوق چولې ده او دا ستلې ممفس ستلې ده دارول خلافت د دې دریای نیل نه د فرعون محل تا یو ولا لخته دنه تلې ده واپس وته ده دی دی کلو کې چرته لخته مخته یا چرته ولای نو خلک ته کور ته ضرورت د بار غټ غټ کورونه د کلو دا سه لخته ترانه نه وسی بل طرف ته واپس وباسي دا خلکو د کور د وبو ضرورت پوره کیږي لوخي لرګي جامې کپڑے د قصې د فرعون محل کې د دریې نیل نه در اصل یو لخته و غیره ولا راغلی و نو د موسی علی السلام هغه صندوق در اصل دنه داسې تللی دی او هغه آسیه چکر وو ګرځیده محل کې د دې لختی یا دغه ولی په غاړه نو دغه تابوت لیدلې دی ونیولې دی نو هغه اصل کې دریای نیلو خو فرعون غر کېدل دریای نیل کې نه هغه د احمر او د قلزم شاخ خلیج سویز او دا بیا صحرای سینا ده او دلته کوه تور دی دی کی چې کوم د موسی علی السلام د وحی زیره او غبت تراته اغیت بل خبره دا چې د موسی علی السلام د نبوت نه مخکې سفر فرعونانو د ظلم زیاتی خلاف خبره کوله انبیاء علیهم السلام الله رب العزت فطری او پیدایشی غیرتمن او حق پرس پیدا کړی نوجوان دې د بنی اسرائیل ظلم زیاتې اینی ناغه برداشت کیږي نه بیا غسړې چې کم بنی اسرائیلی سره په جنگو سکی ور کړو هغه مړ شوی او فرعون سره دا اسمبلی او سېنات فوج او دا وزیرانو مشیرانو فیصله کړې و موسی نیول غواړي سزا ورکول غواړي موسی علی السلام بیا تلو شعیب علی السلام له او د سفر ته وسګوره دا منفس ده چونکه د فرعون کرلوي شوی دی د دې منفس نه دی تللی دی دا لار د خد خوشکه تلې دې تلې دې دې زه تراغلې دې مدین ته ډېر لوی سفر دی ځکه بلکې پورا بر اعظم بدل شوی دی دا افریقا ده د افریقې نه روان شوی دی په دې خشکه او راغله دی جزیره العرب جزیره العرب تقریبا ایشیا سره تعلق لري نو مدین دلته بیا چې کله دی واپس زی سره دا کور والاو بی بی و سره دا گڑی ویزدی خادمه دا غلامه دا بیا دی دا سر روان شوه دی چونکه د شپې سفر کوي خزه و سره دا حیانا کو نو د شپې به وی سفر کاو دې د پاره چې زما خزه سکونی ویني نو غلط شوی دی دن راننوته دی لار دی غلطه شوی شپک په زید دی چې نیخ تلې وي چرته غلطه سره دن نه صحرا ته راننوته دی او بیا غینه پس هغه اورو رڼای چې لیدلې واده کوي تور نو دلته کوي تور کې ورته نبوت ملو شو نو بیا په دې صحرا واپس داسې وته دی او په دې لار واپس ممفیس ته مصر ته تللی ناغه لار غلطې دل دو داسې غلطي شوی ده بیا واپس داسې تللی نو دا د موسی علی السلام د واقع د دو درې اهم زینا یو دریای نیل بل دا غر کېدو زیدا سمندر د فرعونانو صحرای سینا کې پاتې کېدل د بنی اسرائیلو چې سوره بقره ولې سپاره کې داغي مختلف ادوارو د زندګۍ صحرای ژوندو قروي کلیوال ژوند او بیا شهري ژوند نو دا زندګي دغه صحرا خوش علاقو کې تیر کړی ده بهرحال دا د موسی علی السلام واقع کې بعضی اهم زینو دام بس مغه تصویر ده خدا سي برا سټلایټ ناغسته شوی هغه جوړ کړی شوی دی او دا غسته شوی دی نو دا اوس سمندر دی او مغه بحر احمر قلزم دی یو شاخ دی سویس او دا عقبه ده دا صحرای سینا دا وادی تی کوئی تور دی طرف ته مصر او دا علاقې دی خوا دا مدین او دا بر طرف ټول چې دی دا او دی خوا دا شام فلسطین علاقه ده دا هم اومغه نقشه ده تقریبا دا دو درې نقشې دي مختلف انګلو او طریقو سره راغستې شوې دي دا دا اومغه بیا بهیر قلزم شاخ سویز عقبه کوهی تور کوهی تور کې دلته غر دی دا صحرای سینا دا دا مصر دی دریای نیلم دا سه تیر شوی دی په دې کې او دا مدین کوه تور تصویرونه دي دا کوه تور دا سه غر ده د کوه تور د سر د پاسه دلته د عیسایانو یو چرچ او ګیرجا جوړه ده دا را یو طرف ته وسره جوه تم دینن سبا دې باره کې ویل کېږي د غر د پاسه داونه غونته ښکاری تاریخي خبره ده والله عالم دا خلک وی هغه اونه ده چې کم نه تجلی شوی و په کومونه باندې کوئی تور کې اوس خو سره آباده مباده خوشا شوی هم دغه کوه تور دی غر سره خواو شه دا د هارون علی السلام قبر دی که هارون علی السلام یو ځل کوی تور د تر موسی علی السلام سره نو ال بیا وفات شوه دی نو دفن دی د اصل کې کوی تور کی دا هم دغه صحرا کې اوسنن سبا آبادې دي خلک آباد سینا کې دا تعمیر بارکه راځي چې دا کم ګټه وا دا او غینه وب روانې شوی صحرا کې نو هغه ګټه د آبادای کې دن نه خره خلک زی ګوري وې دا هغه ګټه ده چې دینه دولس چشمه رواني شي نو دا نن سبا لکه د بتوره آثار قدیمه التپروت والله عالم خو بهر حال مصر کې د غزې کې داشته بیا داوود علیه السلام داغه علاقه داوود علیه السلام سلیمان علیه السلام د دوی بنیادی ځای بلکې د ټولو بنی اسرائیل شام فلسطین علاقه ده نو داوود علیه السلام دراصل د فلسطین شام علاقه کې پاتې ده دغلته حکومت هم ده دغلته بیت المقدس هم ده او دا دای مختلف علاقی دی القدس ته رمله دا غزه دا دا مختلف الخلیل دی الخلیل د ابراهیم علی السلام زو کم کې چې هغه دفنم دی الته قبر دی پرون ویلو بیت اللحم دی دا د عیسی علی السلام علاقه د چې په کې پاتې شوی نو بهر حال دا د فلسطین علاقه نو په دې باندې داوود علی السلام پاتې شوی دی او دلته حکومت دی ایوب علی السلام ایوب علی السلام بارکه هم د دغه شام فلسطین علاقه کې پاتې دی خو سو کوئی دا دی خلیج عقبه نه برا دلته یو علاقه ده پیټرا ورته وي بیترا پیټرا دلته پاتې ده سو کوئی نه ده اصل کې بر فلسطین نه بره دغلتا سنیه یو علاقه ده دغه ځای ده خدا هم د شام او فلسطین علاقې پیغمبر ده د بنی اسرائیل ده سلیمان علیہ السلام سلیمان علیہ السلام هم اصل حکومت په عمده فلسطین قدس شام علاقو ده خو داوا چې مونږه ویلیو چې بنی اسرائیل کوم ذمہ داری و چې د قومي سطح نو بین الاقوامی سطح پورې حکمرانی قائمول غواړي نو اول ځل بین الاقوامی سطح حکمرانی سلیمان علیہ السلام قائم کړ خلافت بنیاد داوود علیہ السلام خو ځکه قران وی ان جعلناک یا داوود ان جعلناک خلیفتا فی الارض اولنې خلیفہ یعنی بین الاقوامی خلیفہ داوود علیہ السلام دی دین مخکې قومي ریاستونو سلطنتونو د بنی اسرائیلو چې شروع د یوشا علی السلام نشوي و طالوت چې ده دله دوباره چې ده تشکیل نو کړو تجدید کړو په جهاد سره او بیا داوود علی السلام هغه نه بعد راغله ده خو اولنې خلیفہ د بنی اسرائیل هغه داوود علی السلام سليمان علی السلام دویم خلیفہ ده خو بیا سلیمان علیه السلام د خلافت له وسط ورکړې بین الاقوامی سطح ته رسول دا وی داسې لکه څنګه چې د نبی علیه السلام نه بعد نبی علیه السلام خلافت وی ما نه بعد نو دا نبی علیه السلام وخت کې ریاست ده خلافت ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه شروع شو او د ابوبکر صدیق د خلافت دایره جزیره العرب خو بیا وروسته د عمر رضی الله عنه دور کې د عثمان رضی الله تعالی عنه دور کې وروسته ادوارو کې بیا دا بنو امیو کې بنو عباسو کې دا خلافت د مسلمانانو مملکت دا بین الاقوامی سطح ته رسیدلی او مختلف اطراف بلکې سونه بر اعظمی دا درې د تخوشا وسی شیو دغه سیدا سلیمان علیه السلام په دور کې هم د دوی خلافت وسط اختیار کړي نو یمن علاقه تر کابل پورې د علاقې د د سليمان عليه السلام د مملکت حصے وي نو شام کې اصل د د پایتخت دی او دا یمن دی وګوره جزیره العرب کې د سر ته سمندر بغاړه دا یمن نو د یمن پورې د حکمران او حکومت او حکمرانی ده او بیا د خوا کابل دا طرف ده دې زینو کې چرته ده ځکه ایران افغانستان د علاقې د خلیج فارس نه دی غاړه نو دې تربونو ته هم د سليمان عليه السلام دا مملکت او حکومت دا وسی شوه نو د سليمان عليه السلام د مملکت دغه وسات ده او دا ولنې خلیفہ د چې کوم حکومت قائم کړو بین الاقوامی هغه وخت هغه لنوم هغه خو اسرائیل بنی اسرائیل وګنه اسرائیل د دې نوم و، دا د سلیمان علیه السلام د وخت نه دا موجوده اسرائیل چې یهود جوړ کړی دی، قایم کړی دی او اراده یې دا دي چې دا به ګریټر اسرائیل وي، عظیم تر، نو دا همغه خوب ویني د سلیمان علیه السلام د دور. خدای په هغه نوم باندې دوی جوړ کړی دی نو سلیمان علیه السلام حکومت حکمرانی وه کابل ته به ته راته الله ورله معجزه ورکړې وه تخت نو هغه تخت هوا کې الوته نو دا سفر یې ورته څه ګران نه وی لکه داسې مثال دی لکه دې دور کې حکمرانانو سره حکومتونو سره جازي به جاز کې ګرځي را ګرځي نو دا د جاز نو فلسطین نه یمن ته راتللو یا چې دی د فلسطین نه برای راست یا د یمن نه کابل ته راتلل هغه ته څه ګرانه خبره نه وه بلکې کله کله به وی عدالت قدس کې فلسطین کې ماسپخینه پورې مثلا عدالت وشو حکومت اوچلید غرمه آرام لبا کله یمن ته او کله وی کابل ترات یمن ته براغه بیا به د یمن نه کابل طرف ته راغی دا طرفونه هم د زیر مملکت او حکومت او تاریخی واقعا دا سدا چې دلته دا یو غر دی ډیر اسماعیل خان دی طرفونو دا ډیر اسماعیل خان طرفونو ته چې سړې دی جو بلوچستان طرف ته زی نو دغه طرف ته مختلف کلی دی او دغلته د غرونو سلسله ده ایتا قیس غر وای قیس غر اسماعیل خان والا پکې ناسته مو خوشته کنه ته په پته یې کنه نو قیس غر ورته ویل کی تاریخی بیان دا دی چې دی باندې قیس عبدالرشید دفن دی پښتنو مشرانو کې او داغه باره کې تاریخ دا وای چې دا صحابیم دی ځکه چې کله صحابه وی دل ترالل کابل ته دوی له پښتنو له دعوت ورکړه د اسلام نو دوی وتوي تاسو سوای ایو تخپل موقف بیان کوم دا وای دا وای دا وای دا وای په خبرو کې دا مېلمستیا کوې پرده کوې مطلب د دې خیال دې خیال خو موږ مشوره کو سردارانو خپلو کې مشوره وکړه ویل که سړی دا کارونه هم غسیم کو راځي چې مسلمانان شي دیو جن تاریخ وایي چې په قومونو کې دا پښتون قوم داسې قوم دی چې دی په یو ځای اسلام راوړی نو دا قیس عبد الرشید هم پکیو صحابه سر چې ملو شو نور والله علم خو تاریخ وای تاریخ یعنی مطلب یقیني نه ده سنس نه ده وਹੀ نه ده صحیح کې دیم شي غلطي دیم شي امکانات دی بیا وی وی چې موږ پیغمبر سر ملاوي نو دا قیس عبدالرشید او د سره نور څه سرداران دي دوی وی روان شوي تلی دوی هغه وخت وی ورسېدل چې د مکه فتح وه د مکه د فتح په موقع دوی رسیدلی دي او فتح مکه کې یا شامل شوه یا دینه بعد ورغله او نبی علیہ السلام سره ملاقات شوه نو په دې اعتبار وی صحابی هم دی خو تاریخی واقعه ده د د قبر چې ده دغه قیس غر باندې دی وجنا غر تم قیس غر وای او دا ډیر بلند او چت غر ده خلق و دزی بازی شوق والا خلق زمو خپل یو استاد ده شیخ نذیر صاحب ما چې حجت الله سیندی صاحب طرز سنا سا غنم ویله ناغه شیخ صاحب وای چې په خپل تل ده اتلې دې دې غر ته ختلې دې ناغه خبره کوله مونږ ته چې د دغه غر صبره کیفیت عجیب ده یو خدا دونه بلندی ده خپل تلې دې ګرځېدل دې برا اړیر تاریخي سړی دی دا وایي چې د دې غر برا دا کم سر دی کنه دا داسې انداز کې دی داسې داسې زیګ زاګ شي کنه داسې وای داسې دی نو ای تاریخ هم وی ما خپل مریدل چې د سليمان عليه السلام کم تخت چو نه به هوا کې لکه دا موسله وغیرہ نرم شي چې هوا کې دا شي دا شي کی دا په دې انداز هوا کې روانو نو دا تاریخ وی چې کله با سليمان عليه السلام د یمن دا تخت راوال ود نو دی خو چې براته په دې غربه کې خوستېش نو هغه غرم وی داسې داسې دی والله عالم نو دغل ته تخ کې د دغه قیس غرنا عجیب ده دا چې وی سړی سره خ بهترین هغه وی دوربین وی نو دی خواته کابل او هغه طرف ته تر غنګا پورې د علاقې ته ښکاري د دې زینه کور کی نو سليمان عليه السلام تخ بدل تکیناس بیا به د دغه زینا کابل ته په دې طریقه باندې بهرحال د تاریخي خبرې دي نو خبره اصل داوا دارالخلافه قدس ته او یمن او د بل طرف ته کابل دا دغه زیر اثر علاقې او ملکونه دي ان دا سليمان عليه السلام نه پس بیا رورو بنی اسرائیل باندې زوال راغله ده او دغه حکمرانی رورو ختمه شوه ده بیا مختلف جنگونه دي د يهوديت عیسایت نه بیا یو جدا دور ده یونس علیہ السلام یونس علیہ السلام بارکه دادی چې د دا نینوا نینوا وګوره دا نینوا دا کوم ایریا علاقہ ده دا نه کنه عراق وګوره شام خدا ده دا وګوره دا څه شه ده بحر میت او مردار ده او دینه بلان ده سی بحر احمر کنه خلیج سویز او عقبه ده نو دا منص ده جزیرت العرب نو دا ځای سره خلیج سویز ده او مو خلیج سویز نه دا څه شه ده دا کرخه دا دجله او فرات ته کنه دا فرات ده او برا دجله ده دجله او فرات دا نهرونه دی ګور دا لیکلیم دی دجله او فرات دا د عراق علاقې دی ایریا دا ګوره دا فرات ته دریا فرات دا یو دریا فرات دا د عراق ایریا دا ګوره دریا فرات او دا ګوره برسې دی دا دا دجله دا دا دا ټوله دا دجله دا دا بنیادی دو دریابونه دي د عراق دا ګوره عراق د دې عراق کې زید موصل مشهور زید اوسم مشهور خار دی موصل دی موصل کې کله دی نینوا وتوي نینوا دا نینوا د یونس علی السلام زید موصل د عراق مشهور شهر او دغل تکله نینوا د یونس علی السلام زید دلته نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کلا طائف ته تلو طائف کې د طائف سرداران ورپسې الکان کړل لو فر وی وی ویش زخمی شو زید بن حارثه رضی الله عنه وسره کوم چې د نبی علیہ السلام متربنا ده بیا په یو باغ کې پناه اغسته و باغ وسمشتا هغه باغ کې پناه اغسته ونو ا باغ اتفاقی عجیب دا وشوا چې هغه د عتبه شیبه کوم چې مکه کې د نبی علی السلام تربوران دي او دشمنان دي اگر تنه نوت دا باغ ته باغ تنه نوته او هغه باغ د انګورو باغ ودنه او او د شیبه عتبه تربوران دي دشمنان دي کله چې نبی علیہ السلام پناه د باغ کې واغستا نو لری نه عتبه شیبه اتفاقی تلیو شان دغه تا سینوم دی برا طائف طائف ځکه د مکی والا لاندې زمکه چې دا هغه د باغاتو د فصل نه ده هغه غر دی هي کسی نه کی نو د دې سردارانو د دې مکه خلکو جیدادونه یا باغات فصلونه دا وبره طائف کې طائف داسې ایریا علاقه ده لکه زمو میدانی علاقونه چې بره ملکن ده داسې واله داسې علاقه ده د غرونو علاقه ده بره ډېر اوچته بلندې باندې دا ډېر خوشګواره ډېر بهترین موسم ګرمۍ کې ښه یخه، باغات دا پکې د عربو خلک هم سیل طائف ته ځي نو نبی علیہ السلام چې کله دغه باغ کې پناه واغستن او د بشه به اتفاقی خپل باغات له بچرته تلیو نو نبی علیہ السلام لری نیولید نه یو بل ته ویل کدا یار سکی دې دلته سکی نه بل ته سکی خو خپل خبرې لوراغلی خپل دعوت بکې خو چې د دغه حالت ولید نو خامخار سي چې په پردي وطن کې عزیز تربورو نو خپه شو په چې دا خلک د خلکو خراب کړي دی او واره دی نو د دوی غلامو ا غلام په دې باغ کې کار کاو نو د ادبه شیبه وته وي چې دا انګور والا د دغه ملمنه یوس خو مونږ وته نه یاده مونږ وته تعارف نه کی ته پته واسه نه چې تعارف شي بیا د انګور اونو خوري نو انګوري ولا ورک نو دی غلام دی نبی علیہ السلام لروړل دا غلام نوم رداس ده رداس نن سوال تا په دغه باغ کې په دغه ځای باندې جمعه جوړ دی مسجد رداس دغه پنوم انګور چې راوړل نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پیش کړل دوخ نو ته باغستا دی وینه دا خو زما د مالکانو د زپکې کار کوم ها نو نبی علیہ السلام چې کله دی لګن دی او د بشیبه وتی چې د انګور ورته کې دی یو خو ته زمون تعارف نه کې چې مون دا باغ دا چاره او دویم به دا کئ چه غوره ډیری سارې ګی به ورسره نه جادوګر دی جادو به درباندې وکړي مطلب دا چې اسنه مسله وته بیان کی ایمان رونړي نو دته دا هدایت ورک اچې د کله راغې انګوري پیش کړنو نبی علیہ السلام چې انګور خوړل نو بسم الله وې ناریان شو عجیب کلمه په پیل ځل ما اوریدا نو چې دا دعوت وی چې دا کلمه خو ما په اول ځل اوریدا چې په خوراک سړی دا وای نو نبی علیہ السلام دې تپوسو کا ته د کم ځای دی غلام ته وای نه رداس وته وای چې زه د نینویم د دې ځای د عراق زه د نینوا یم نو نبی علیہ السلام یې ښا ته زما ضرور د کلی او ته ستارور سوګ دی یونس علیہ السلام هغه خو ډیر په خوا زمانہ تیر شوی دی نو څنګه ستارور دی نبی علیہ السلام یې غم نبی او زم نبی نو انبیا خپلو کې رونه دي حدیث کې راځیم کنه چې انبیا بنل الله تی بنو الالات الله تیرونه دي چې مورې بدله دا پلاری سي یوي پلار یوي او میان دی بدلی مطلب څه د نبی علی السلام دین یو دی او شریعتونه بدل بدل نو د چې کله دا الفاظ اوریدل چې دا یونس علی السلام او زم نبی مغم او دا کلمه مو وي زری نبی علی السلام له سنخ کولول شروع هغه یاران وته لري نه ګوري ایو بل ته وی ز جادو په وکړو د دې بیا مسلمان شوی دی دا غلام دا په نوم دغه ته مسجد نو اصل کې هغه د طائف په واقع کې د دیني نواز ذکر راغله چې یونس علی السلام د کم ځای د نینوا دی یونس علی السلام اصل د دې نینوا دی دا یونس علی السلام چې کله قوم ته مسله بیان کړه او قوم نه منلاو په دی باندې د عذاب وحی وشو یونس علیه السلام ته چې بدی باندې عذاب راځي نو د دعوت باندې حرس زیات چې راشه د خلک خاصم تبا کیږي خو راځه چرته بل کلی ته ځو التا دا مسله بیان نو دا یونس علی السلام را روان شوه دی نو دی بیا دریاب کې مئی تیر کړی دا دریاب کم دریابو دی باره کې سو کوئی دلتا دا وګوره بهیر روم دی یافا وته وی یافا یو کلی دی دی وی دلته کیشته ته خطلو خدا خبره داسې قرین قیاس نه ده دون لری دنیا نه د راضی او بیا سمندر کې مې تیری نو سمندر کې د چرته روان دی اصل خبره دا ده چې وګوره د را روان شوی دی دلته دا وګوره دا فرات دی دا دریای فرات کې چې دی نو کشته کې ناست غټ سین دی غټ دریاب دی فرات او دجله غټ دریابونه دي نو دغه دریاب باندې راوړي دی خوا چرتا او دغه ځای کې کشته کې مسله راغله و او بیا یونس علی السلام چې د مئی تیر کړی دی نو د اصل فرات ته خدره فرات په دې کې یونس علی السلام چې د مئی تیر کړو دا موصل نینوا علاقه د عراق دی دا سه آباده وغیرہ دی دا یو مسجد دی دلته نینوا کې اوس عراق کې دی کې د یونس علی السلام قبر دی مسجد دی وسره قبر دی دا د یونس علی السلام زکریا علی السلام دا واضح خبره د قدس دا د انبیا بنی اسرائیل نه دیو قدس کې پاتې شوی بیا عیسی علی السلام هغه د علاقه هم قدس فلسطین او فلسطین کې د پیدا چې ده ناصره کې ده ناصره علاقه وته وي دا مشرقي طرف ده بیت اللحم کې بیا پاتې کېده او دا وسره قدس ده نو دا عیسی علی السلام زه چې کوم ده د پاتې کېدو هغه بیت المقدس او قدس بیا د مختلف اسرا اسفارم دا د فلسطین خار ده بیت اللحم تاسو ګوره د اخباراتو یا خبرونو وغیرہ کې کله راځي تذکری کیږي نو بیت الله هم تذکرم کیږي غزه کیږي قدس کیږي دا ناصره دا ناصره فلسطین کې خار او عیسی علی السلام اصل دلته پیدا ده دا برا داسې غریزه غونته علاقه د غرونه مرونه دي مریم چې کومه تلې و بر ډیره باندې نو دغه ډیرو میرو کې چرتا وا خدا د ناصره نو پیدا دلته دی او بیا زندگی بیت اللحم خار کې تیر کړی دا دا شهرونه دی اوس د فلسطین البته دې سره یو تړلې خبره چې زمونږ د مسلمانانو د عقیده ده اهل سنت والجماعت د قران سنت پرانا کی چې عیسی علی السلام جمده ده وفات نه ده چې کله خپل تحریک او دعوت چلاو يهود خلافو نو هغه پسې حکومت اډر کړو هم د يهودو د د نیولو گرفتاری او د د شهادت نو الله رب العزت د خپل دعوتی سلسله سره دروازه پځې چونکی گرفتاری اډرو د بد شپې یو ځای بل ځای ته راته او سفر هم د شپې کولې خپل دعوتي کار حوالې سره نو دی بیا تللی دی او یو کور کې دی هلته خپل دعوت او پروګرام او بیان کوي چې سیډي پې شوی او یهود حکومتي کم خلق ورا رسیدلی دی چې دی گرفتاراو نو الله رب العزت ته بروخی جو جبريل ور سراو او دی غخپل سوک مشر افسر سوچې مو نو باغی راي خو قران وی ولکن شبه لهم د عیسی علی السلام په خیال باندې چې جوړې د عیسی علی السلام دی خپل کسه اوجه خو عیسی علی السلام خو بره ده نو د احادیثو او د قران پر اړه کې بلکې متواتر احادیث په دې دي چې عیسی علی السلام بره ده واپس به قیامت ته نږدې راځي اچر اکوزیږي نو داغه متعلق احادیثو کې دا راځي چې عیسی علی السلام با په دمشق کې راکوزیږي دمشق عراق د علاقې دی دمشق دمشق شام عراق علاقې دي مختلف نو دمشق پکې ده دا دمشق په کوم ځای برا کوزيږي نو سوق وای چې جامع مسجد دمشق ده دا د دې جامع مسجد دمشق مشرقی کم منار ده پاغی برا کوزیگی دا ده دا گوره ده مشرقی ده مشرق طرف تا دا ده مغرب طرف تا دا ده مشرقی اغه ده منار سوک دا یادی چې دا جامع مسجد دمشق خدای باره کې بعضی محققین ویلی دي چې نه دا دا جامع مسجد دمشق منار نه ده بلکې دا د دمشق یو بازار ده لکه دا تصویر چې ده دا د قرآنی جغرافی والو کې بعضو تحقیق ده مفتی ابو لبابا شاه منصور هم خپل قرآنی جغرافی کتاب کې دا تحقیق لیکلی ده چې دا اصل کې بازار دی دا زوړ بازار او دا ډیره زړه آبادی ده او دغلته جمعه تومات نشته اسی یو دا منار جوړ شوی دی دا منار نو دا هغه محققین رائے دادا چې دا اکلوتا یک یوازې ځان له یو منار دی او مشرقي طرف ته دی په بازار کې په دې مناره باندې د عیسی علی السلام را کوسیدل دي چې هغه حدیث کې راځي چې دو صادرو کې وي لکه احرام چې سړی تړلی او دو فرشتو باندې ویلا سچولی او برنه به الله پاک په حکم را کوشي نو هغه منار وی داده والله عالم دا دغه تحقیق دی خو مشهور دغه دمشق یادای او د تحقیق دا دی چې نه دغه دمشق یا مسجد نه دی بلکې دا د دې دمشق یو بازار او هغه کې یو مناره ده چې دغه ځای کې دا د عیسی علی السلام د نزول ځای دی بهرحال لقمان حکیم تذکرہ راځي نو د چرته تیر شوی د افریقې دی د افریقیون نسل غلام او الله والا ډیر لوی پویا ورکړی و د افریقا کې یو صحرا ده صحرای نوبیا ورته وي د اصل د دغه ځای د افریقې صحرای نوبیا د دبارکه اختلاف او د پیغمبر د کنه د نو د محققینو صحیح رائے دا ده چې دا پیغمبر نه دی البته یو ډیر لوی بزرگ چې د غنو انبیاله مسالم سره ملاقاتونه شوي دي خو بزرګو حکیمو ډیر لوی پویا بصیرت الله رب العزت ورکړو یاجوج ماجوج واقع قران کې شته او د ذلقرنین بیان د قران کې نو داغه والے سره د یاجوج ماجوج تذکرہ راځي چې کله هغه کمه سفر کړي وي او جهادي مهم باندې د دنیا درې اطراف ته تللی دی قران تذکرہ کړي سوره کهف کې نو په هغې کې یو طرف ته تللی و چې هلته هغه خلکو د یاجوج ماجوج نه شکایت کړی و چې دا خلک د دې غر نه بلکې یو درې نه چې غرونه دي دواړو طرف یو طرف ته خداغه غرونو منځ کې یو دره وه لار وه یاجوج ماجوج غرونو نه اخوا اوسیدل ابادو دا خلک راځی او به مونږ باندې حملی کوي مونږ تنګی مال متاع رانه تختی قتل و غارت کوي ځکه یاجوج ماجوج شر پسند خلک نو دې ذوالقرنین ته ویلی مونږ ته دا بند وا لار بند کدا درا ناغه بیا قران کې داغه تذکرہ ده چې زبرالحدید، د اوسپنې بلاکونه یې کېښول او په هغې باندې بیا اور ولګاوه، هغه بلاکونه یو بل سره یو ځای شو، د اور د ویلي کېدو د وجې او بیا پې قلعی، تانبه، واړوله، نو بس پوره سیل بند بند جوړ شو، دا بند چرته دی؟ چا دا دیوار چین یاد کړی دی؟ دا د غر د پاسه تاسو ګورئ نېټ باندې هم وي. د غر د پاسه خدا صحیح نه ده دا چې چا ویلی دا قول صحیح نه ځکه چې هغه د دوو غرونو قران وای بین صدین د دوو غرونو ډیرو منس کې کما لار دا دره دا هغه وته بند کړی دا او دیواری چین خو د غر د پاسه یو دیوال دی دا صحیح نه دی چا دا ویلی دی چې دا دره دربند دا بحر قزوین دی د ایشیای کوچک او دارنګ د علاقې دا د مسلمان دا آزاد ریاستونه چې کوم دي د روس و غیره نه دغلطه دربند یو علاقه ده دغلطه یو بند ده چا دا یاد کړی ده چا بل یاد کړی دو درې خو مفتی تقی عثماني صاحب خپل کتاب جهان دیدا کې لیکلی چې زه دې زینو ته تلم کم چې قران دا بن یادینو د هغه بن کم هغه ده اطلاق ده هغه دانه ده مصداق دانه ده اوبه پوره تفصیل کړی ده چې ولې دانه دي دا درې دا دیواری چین خو نه ده نه ده البته دا دربن والا دی که نه دی نه هم به یې چې یاره دا ما چې څونه وکت نو دغه هم نه دی ځکه هغه د دوو غرونو منځ کې دره ده ا بنده کړی شوې ده او بیا هغه دا ویلي چې نن سبا لکه ټوله دنیا سیټلایټ شته دنیا ټوله خلکو ته د قصې معلومه ده د دغه صد صد ذل قرنین صدا سی یقینی نشاندهی نکیږي چې سړی کوم یو یاد کړي، اګر چې تاریخ والا یو بل یادوي، خو هغوی کیدای شي دا وجه وي چې شته خو شته ځکه قرآن ویلي دي، خو دا دا اوس کوم ځای دی نو کوم چې قرآن ویلی دی د هغې صحیح مصداق نه معلومېږي، البته دا امکان کیدای شي. چې دا صد دیوال والي شوی دی زمانه تیرې دو سره سره خامخا وخت تیر شي نو بای باندې با خور راغلی غرونه دي بای باندې با مثلا بوټي شوي نو دغه امکان دی چې هغه چرتشته دنیا کې خو لیکن دا د چې د زمانه تیرې دو سره باغې باندې د نورو غرونو غونته مختلف بوټي یو شی بل شی شوی نو دغه وجه نه ښکاری نه دا بس دا غیو فیصله ده خو مشهور دا د څوکۍ دربند دا آزاد ریاستونه چې کوم دي د غلطه او دریه چین چې د حسین نه ده اصحاب کاف د دی واقع کم زیاده دی باره کې مختلف واقعات دي سو کوئی دا عمان کې دا واقع شوه دا عمان دا علاقه عمان دریا اردن، پرون مو ویلي کنه د لوط علیه السلام واقعه کې عمان او اردن او دا علاقې دي دریا اردن، دریا اردن په غاړه عمان علاقه ده مشهور دا چا ویلي دا دی ترکی طرف ته لکه دا اوس د ترکی علاقه ده ایشه کوچک چې ورته ویل کی دغلته ترتوس یا افسوس یو علاقه ده دا بهیر روم نه د دې بهیر روم نه بره دې طرف د علاقه دا, دا ټوله علاقه تقریبا دا د ترکی و غیره علاقې نو افسوس یا ترتوس کله ده دغلته ده دغلته وی دا دغه شوه ده د دې واقع شوه ده والله عالم ځکه عام طور دی د عیسایت د دین سره تعلق د عیسی علی السلام په دغه دین او مذهب باندې نو دا علاقې ټولې د عیسایت علاقې وی هغه وخت کې نو دام امکان ده اصحاب کاف په دې زینو کې چرته دي دلته راغه سي ترتوس او افسوس دا سي جدا جدا علاقې دي وې دا زین دي او چا عمان او دا خوله بل واقع راځي سوره سبا کې دا سیل العارم کم بنچ او سبا خار کې هغه مات شوی او قران سوره سبا کې تذکرہ کوي دغه خلکو اباغات شړ شو فصلونه خراب شو خلکو مړ شو دا یمن کې دی یمن صنعا او معارب دا زین دی دغه سیل العرم دا دې ځای کې سیل العرم دا یو ډیم جوړ شوی وبو مختلف غرونو راغلی دی ډیم جوړ کړو هغه بیا دا غینه مختلف نهرونه ولی بوتلې باغې باندې دا یمن د دغه خوشه علاقو دا تمام زراعت او د هغه د پاره د اوبو انتظام کړو دا ډیم مات شوی دی بری بری خلکو راغله دا غي تذکرہ قران سوره سبا کوي او د ډیر ډیم راتلونه بعد چونکی سیلاب راغې نو دا خلک بیا د دې ملکونو نوتی دي نو د یمن نه دا خلک خواره شوی دی دا د صدا سي تلی دي حضرموت او دارنګ عمان طرف ته عرب ځکه د عربو اصل مرکز هغه یمن دی اصل عرب یمن دی او داسې دی بیا حجاز طرف تم راغلی دی ګوره دا مختلف اوس خزرج وغیرہ مکه دارنګ غسان دارم دمشق پورې دی بیا خواري شوی نو د دې سیلاب نه بعد بیا دوی عربو مختلفو ملکونو کې خوارو شو تر دې چې د مکی مدینه خلک هم اصل نه یمن دی او د دقه سیلاب په وخت کې دا خواره شوی دی د عربو د جزیره العرب کې اصحاب فیل والا واقع شوی و چې ابرها مکه روانولو د پار راغلو ابرها سوګ دی دا اصل کې یم دا یمن داسې ځای دی چې دا ډېر وخت نه دا د مختلفو لوی لوی ریاستونو زیر اثر باو وجه دا و چې دا داسې علاقه وه چې دیتا سمندری لار هند هندستان طرف تم وا افریقې طرف تم وا نو دا غ زمانه نه دا د تجارت د دغه جزیره العرب دا یو مرکزی ځای او غټو طاقتونو به کوشش کو چې دا خپل یو صوبه کې یو زیر اثري نو روم فارس هم په دې باندې مختلف اوقاتو کې قبضه وې کله به د ایرانیانو سره وا دا یمن علاقہ کله به روم سره وا او کله به دا د حبشه حکمرانانو سره وا حبشه کې میسایانو روم کې میسایانو ایرانیان مجوسو خو دې باندې با اکثر جنگ وکړ یو نیولې کله بل ځکه دا د تجارت او د لین دین او نورو ملکونو سره درابطه بنیادی زیو دغه وخت کې چې کله ابراه راغله ابراه د عیسائی خراغله د حبشه نه ده دا حبشه ده افریقا او اکسوم دا دارالخلافه او د حبشه نن سبا چې ایتوپیا ورته وي د ایتوپیا نه د موجوده د حبشه د چې صحابه کرامو هجرت دې تکړه دي او نجاشی د دې هغه دور کې بادشاہ دی نو ابرهه در اصل دادا حبشي حکمرانانو لېګل یمن ته او په یمن باندې د گورنر دی نو دلته بیا یو عبادت خانه جوړه کړې و د بیت الله مقابله کې د عیسایانو د مقصد دا و چې دا مکه د ټولي دنیا د دې خلکو د عربو مرکز دی او خلک ورته ځي راځي او ډېر لوی لوی تجارتي منډۍ لګي او کاز او دا ظلمجاز دا دا یمن ته څنګه را متوجه کو نو دغه معاشي جنگ او مسله و د دې لپاره د دلته د بیت الله مقابله کې د قصې کعبه جوړ کړ چې د خلک بدی ز عبادت راځي بیا پکې واقع شوی و د عربو تاجران تلیو پای دې غوسه شو او غینه بعد بیا د بیت الله روانو لپاره غلې نو اصل دا سړی دا د حبشي دی حبشي نه تللی دی دلته گورنر دی او دینه پس بیا دی د یمن صنعا او د دې علاقو روان شوی مکې ته چی بیت الله روانولو لپاره راغلی نو دغه لار دا په دې ترتیب سره بهرحال داسې نورو سبازي واقعات نورم شته خاص کر دا قریشو سفر چې قران کې ذکر کړي سورته قریش کې نو هغه د دې د مکه کې پاتې کېدل نو دی به تجارت د لپاره مختلفو علاقو ته تلل دا بره طرف شام دی نو د شام مختلفې لارې وي څه په دې علاقو وي څه په دې باندې وي څه داسې وي سمندر په غاړه وي څه به دوی راتلل یمن ته یمن دا دی رحلت الشتاء والصيف دوی به کتل ګرمي به وه نو د ګرمۍ موسم کې به شام طرف ته تلل ځکه شام علاقې یخې وي او کله چې د یخنۍ موسم نو شام وغیره بیا ډېر یخو پای کې وورې او دا بارانونو دا حالات نو د ګرمۍ موسم د یخنۍ موسم کې دی یمن ته راتل یمن لکه داسې عام موسم لکه زمونږ چې دلته یخنۍ کې کم موسمي زمونږ د میداني علاقو کې نو دی به د دې وجې نه بیا دلته رااله او کله به دوی تلل تجارت کاروبار د پاره افریقې ته یعنی حبشې تم تلل نو د حبشي لارې مختلفې استعمالولې د مکې نه بداسې سمندر کې کیناستل او دی به حبشي ته راتل لکه څنګه چې صحابه کرامو بیا د مکې نه هجرت کړی دی نو دا لار و سمندر کې به کیناستل داسې طریقې سره به دی غاړه راتل دا ایتوپیا یعنی حبشه وداغه دور نو دا د دې د سفر مختلفې لارې دا چې کومه هم هم سواقیاتونه هغه مونږ وې د نبی علیه الصلاۃ والسلام هجرت باره کې چې راځي چې هغه کومه عام لار و اپریخه وا او داسې لارې اختیار کړې و چې بچ بچاو کړ نبی علیه السلام مدینه ته ورسی نو د مکې نه مدینې ته یو لار د قافلو ده چې عام خلک پې ځي، قافلې پې ځي، دا د سور کلر کې چې کوم لار ده، دا ده. په دې باندې به سره خلک مدینې ته تلل. او دویمه لار نبي علیه السلام اختیار کړې وه چې ځان سره یو د لارې رهبر هم کړی و، هغه کافر و، خو هلې پیسې ورکړې وې، کرۍ. او چې ته مونږ ته لار خې نو هغه په دې غیر معروف لارو باندې نبی علی السلام رسول وګوره دا شین کلر کی دا لار دا وګوره بالکل دا لارې بدل کړي را بدل کړي کله دی خوړي کله خوړي او دا سی بیا نبی علی السلام ابو بکر صدیق رضی الله عنه مدینه ته رسیدلی دي نو داغه د لارې دي نن سبا دې لارې باندې روډ جوړ دی تقریبا او هغه ته طریق الهجرت وای نن سبا چې سړی مدینه ته ځي کوم غټه هایوی ده نو هغه طریق الهجرت باندې جوړه ده هغه قدیم لارې پرېخه دا لار ده هایوی په دې باندې ده نو خلک چې نن سبا ځي نو تقریبا تقریبا د نبی علی السلام د هجرت په غلار باندې مدینه ته سفر کوي بهرحال قرآنی جغرافیا والے سره موږ دا دوه درې ورځې اهم اهم او ان شاء الله سبا له بیا